باب الرقا بالقرآن والمعوزات دا رقا جمع د رقیتون دو کنه رقیا یې دغه دام ته ویل شي چې د دام په باندې کې جړ پونک منتر کنه دام چې په باندې کې او مطلق قرآن شریف سره د هغه رقیه چې د دراود او بالخصوص په د معوضات سره معوذات نه څه مراد دی یا خو ټول په قرآن شریف شي هغه آیتونه مراد دي چې په هغې شي باندې غوښتل دي د شیطان نه او د شر د شیطان نه که نه چې څومره آیتونه په قرآن شریف شي راغلي دي معوذات نه ټول هغه آیتونه مراد دي او یا د معوذات نه د آخري دوه سورتونه څه دي که نه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا ځنه مراد دي او دا خو دوا دي و دا جمع اطلاق کې چې باندې کړه ده یا د جمع نه جمع مفوق الواحد مراد مفوق الواحد باندې د جمع اطلاق شي و یا چون کې د آیتینه ډېر په شر غلي دي کنه دغه آیت دې وجه نه د جمع اطلاق کې په باندې کړه ده کنه او زنه وی چې دا غوي شي الغا قل هو الله دو ور سره وقل هو قل هو الله چې دو اغته معوذ نشي ویلا خو تغلیبا یې هغه ته معوذ ویلی دی کنه دا درې مراد دی قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اې دې درې وړې تسپل کې استوز معوذات ویلی دی کنه دا قل هو الله تغلیبا په شوري سب کړی دو کنه وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفس على نفسه رسولم برا کوجه کم ده ینفس علا نفسه چه دام بکلو پا زون اخپل بنده فیل مرض اللذی پیغ مرض شه ما تفیه چه مر شو ده رسولم برا کوکی مرض شه دام بکلو بل معوزات پا ده معوزات صورت سر قول هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس داوی تیر کل بیا ویلوست چف کروی پا طول وجود بنده تیر اول اول پا ده مخشه حسابون ده و جه کلا دای بیا بیمور شو بیا پیغه وخت حضرت عیسی وی چې مو په تیر اول کنه شا خو مو بیا خپل لوسته ته نه چف کول د دلو سینه مې ورونی ول په دلو سینه مې ور چف کول بیا مې دلو سپ د باندې تیر اول مو چې د بلو څه برکات ډیر ده کنه فلما ثقل سوخت چه درین شو رسول مبرک یا ثقل چه درین شو رسول مبرک کنتو انفس علیه وزه چې مو دم کول داغه چې کیم ده کنه صورتینا کنه مو دم کول په دبنه بهنه په دې صورت سره کنه و امسه بيد نفسه و تراولو مو لوز د زون د اذل اذلوس مو تراولو په دبنه کنه ته مې ورچوف کول لبرکت هدا وجه د برکت په لوست دنه شاء باب الرقا بفاتحة الكتاب دام کل پا الحمد سرم ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا بدا ورس چه باب شرط في الرقية بقطيع من الغنم پیش وید عبدالله ابن عباس صاحب حدیث روشی کنا وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندور قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب صحالك ده صحابه کرامه رول لې په یو قبيله باندې ده قبيله ده عرب نه کنه په باندې رول بیا پیغه باندې چروغ لاله فلم تشو یا ازن کنه اچانک وچی چل شو مشهر ده دغه قبیله کنه ده قبیله مشهر منگورو ده تا وچی چلو کنه فقالو بیدهی اویلا کنه روغ للی دغه صحابه کرام تر اخبر خو منده تر لی دیر اواله کنه خو څه فایده نه کړه ور کنه خپل دوی ویل چې اخري د صحابه کرام تر اوغلل ایت اول فقالو ایت اول چې هل معکم دواء اوراق بیا مو قرار کړو یې د قبیلې له هم د صحابه کرامو ته قطیعا من الشاء یو کنډک د میږی که نه یوه رمه د میږی چې کینه په اجرت شوی ته مو قرار کړله که نه فجعل بیا لګیا شو هغه صحابي که نه ابو سعید خدري صاحب که نه یقرأ به ام القرآن چې تراوله په باندې الحمد و یجمع بزاقه جمع کوله وی ولګي خپل په خلشه و یدفلو بیا ورتی کوله کنه ورته کوله وی کنه فبرا بیا ریخ شو کنه هغه سړی فاوتو بشائب روستل وشول د صحابه کرام ته په دې میشه باندې کنه د میشه سره هغه اجرت آوه ته روست فقالو بیا دی ویل سره من زنا ویل کنا لا ناخذه میر نو خلیبان نه تقسیم وی دی غلره حتا نسال النبي صلی الله علیه وسلم حد کې میش پښتنو کې د رسول مبارک نه چې دی خپل مشتره ودی کنا فسألوه بیری بشتنا وکړه د رسول مبارک نه فضحکا واخلل وقال وچ وما ادراکا دا څه شي خبر کړه او تو لره او کرړانګي په دې باندې چې ان هر وخت ته چې د الحمد دام د دا څنګه د پاتې ته لګه ولي او کنه شان خذوها وغلیتو سے دغم یزل را وذر بولی به صاحب مود پرا کو قرار کی بده سے باخرا کنا مطابق ربنا دا دې دل جوی دې پراوي تو ول کنا چې دې خو سل راوړي باب شرط فی الرقیت بقطیع من الغنم شرط لګول په دام شی په یو کندک د میه د سره کنه په یو آرامه د میه د سره چې دا ویرو کوي ولې دې ته د مودار اوري وویګل حدثنا سيدان بن مزارب أبو محمد البهلي قال حدثنا أبو ماشر يوسف بن يزيد البراء قال حدثنا عبيد الله بن أخرس أبو مالك عن ابن أبي مليك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم دا عبد الله ابن عباس صاحب حدیث اپوزی چې ویل کنه اپوزی چې ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلا ان نفر من اصحاب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء سه نفر د اصحاب رسول مبارک نه دی تیر شول بماء په یبه باندې ادي چې نو یبه بیا هغه څنګه خلک ابو دی کله جوړ شو او کنه شاید کلی ته ما یې وته ول دا د کلی نو ما و دی به ولا کلا دی کینه ولا کلا کنه سم نو ویری سو صاحب کرام ترشل بما ان بیغه چې کیم نه کلی دی به باندې فیهم لدیغن او سلیم دا روی شک ته چې پېښ چې لدیغ و چې لړم چې چلاو او سلیم نو کا منګور چې چلاو کنه خو یو په دې دویش فعرض لهم رجل من اهل الماء بیا پېښ شو د صحابه کرام ته یو سړی د اهل مان اهل ما سمره د اهل دغه کلی نه کنه اخذا على كتاب الله اجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله كان بهر حال په دې شه حدیث کنه دوا سره قسم روغلی دي زنه په جواز دلالت کو زنه په حرمت باندې دلالت کو ائمه سره ساجي کیم نه کنه امام شفیع سے امام احمد ابن حنبل سے یہی چې په دغه تعلیم نه قرآن شریف باندې یا په دام باندې په دې باندې اجرت وخصل راوړي و امیر مذهب دا ده چې په دې باندې اجرت وخستل نه دي راو کنه مش پیغه یا حدیث باندې دلیل نسی کنه جو کیمه باندې کیمه سه نه یې راولي د حرمت راولا ده او په اخر شمیر احناف چې کیم نه کنه دا ویلي دي چې پیغه واښه اجرت وخستل چې نوی راو دی وجنه چې بیت المال منظم وکنه یا بیت المال نه چې کیم نه کنه د خلک ته معلمین ته او د امامونو ته مؤذنین ته د ته تنخیر کوله وظیفه ور کوله ایس واشتانا بیا استیاغا نشتان شیرتا ملا اجرت و خستلان شیرتا رو خو بیا دا دین چې هر فلوړ پریس ول شي معطل وشي کنه شا یا دې مجبورې دی وجنه د اخلاف متأخرین اس په توګه دې باندې ورکړي دي چې په تعلیم باندې امامات باندې په ځان باندې په دغه باندې چې کیم نه کنه اجرت او خصله دا راو دي امام شفیع صاحب په مذهب باندې فتوا ورکړي دي کنه دا راو دي اچھا جی باب رقیت العین ادم د اغه بد نظرین عین چې سترګې دی وای کنه چې وای چې په نظر شو د پلان کای سړی کنه اې دغه دام اې دغه نه دام شتا کنه بهر حال دې کیم ده کنه او دا داسې مثلا چې زر کې اثر یا کو کنه شم او دا بد نظری سدو کنه دا ثبت دو دا حق دو بالکل کنه دا دغه جاهلیت ولا خیالات نه دي زنه کیسه دا سي چې جاهلیت ته واخ د خیالات سره تعلق لرلو کنه هغه بتله کیسه خدا نظیر کول سدي کنه دا د جاهلیت د خیالات سره تعلق نه لري بلکې دا واقعي شایده دا حق و ثبت شایده کنه شا اچھا جی باب رقیت العین و بی قال حد اچاچ نظیر لگی دی کنه شا عدد دا سیچ ما شاء الله که در باندې لګېدلی وي مثلا نه یا دا عمله راغله چې تو نظر په مو لګېدلی ده که نه یو ته داسې وکړې چې اوداس وکړې که نه یولی شي ته به اوداس وکړې او مخ ووینځې د لوسینه ووینځې او پښې ووینځې که نه او دارنګه د فرج دا یولی شي ته د بتاله کې که نه شان یولی شي ته به اوداس وروکړي بیا هغه یې بس دی اتو دی اودسو ولا یې هغه چې د سیک غاده کنه معیون کنه چې د چا باندې نظیر لګېدله ده کنه په دې باندې به ورتاله کې که نه شه نو بیس یا الله پاک شفا ورکوي که نه شه باب رقیت العین دام دې هغه بد نظرۍ وابي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم او امرا دا روی شک ته چې هر ته شه داسې دي چې امرا نه نبی صلی الله علیه وسلم متامر کړ رسول مبارک او کدا سی ویل دي چې امر کړ رسول مبارک کنا استوی امر یو کړو ان یسترقا من العین چې طلب د دام دا وکړل شي طلب د دام دا وکړل شي په بیره کنه من العین دیغه بد نظری دی وجنه کنه د بد نظری دی وجنه دم کرینا وړه طلب د دام دا وکړل شي کنه چې چا سیک پر نظر شو دا اې دې ته طلب د دام مو کچ سیک کې دام کو کنه شه استرقا دا منه چې طلب د دام کنه شه طلب د دام مو کده هغه چانه چې چاته د مینا ورسی کنه شه چاته د مینا ورسی تا ور والا کنه شه چا دې ته دام کو کنه شه فی وجهها صفعتنا چې په مخ دې دشه زیړوله وکنه ساده رنگ یې زیړ وکنه په نظیر شو یو وکنه چې په نظیر شي غیر رنگ یې تیر شي یا زیړ شي کنه شا او کمزیری شي کنه شا په مخ شي زیړوله ولیدل رسول مبارک په مخ په پوي شو چې دا خو په نظیر شو یو فقال رسول مبارک فرمیل استرقوا لها وتلبي رقيا ودم لها دې پر فإن بها النظر په دې باندې خو نظر لګیدل تابعه عبد الله ابن سالم تبذری کړی دی د محمد ابن حرب نه پس محمد ابن حرب نه چې دا نقل کوي د محمد ابن الولید نه تبذری کړی دی دغه چې کیم د محمد ابن حرب چا عبد الله ابن سالم هغه نقل کړه دا حدیث د چانا دغه زبیدی صاحب نه معنی د محمد ابن الولید زبیدی صاحب نه وقال عقیل عن الزهری اخبرني عروه عن النبي صلی الله علیه وسلم اې دې حدیث سره ته وګورئ په دې شپږ محمدون لوغلي دي کنه کار اول محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب ده کنه اول اول خدای ده کنه محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب دیر اورسی ده امام بخاری صاحب ایسو سکتا محمد ابن خالد که سیدا محمد شو ایده ایسو سکتا محمد ابن واب ابن عطیه ده مشکی ده محمد شو ایده ایسو سکتا محمد ابن حرب ایده ایسو سکتا محمد ابن الولید الزبیدی ادیس و سکتا محمد ابن شهاب الزهری دا محمد دا کنا سا بس دا سپیر محمدون پا دیسه دیتا مسلسل بیل محمدین ویل شی کنا سا دی حدیث سند تا کنا سا باب العین حقنا دا رسدل دی سترگ سدی کنا دا حق تی رسدل دی نظار دا حق تی کنا دا دی جهلیت تیغ خیالات و دی توهمات غنده ندی کنا سا چه بطیل لی کنا دا دوی جمله چې دی د بل من سره ربط سرانګه دا سره العين حق و نهان الوسم کنه سا نو بیس دا زنا خلک وی چې د پښتنه امام عینی صاحب دا خبره کړې چې رسول الله برګه د یو مجلس کې دوی سره کې څه پښتنه وشوای د بد نظرې پښتنه ده نه وشوه او د وسم برای صاحب پښتنه ده نه وشوه یا بد نظرې پښتنه چې نه وشوه په برای شو ول چې العين حق و نهان و د وسم برای چې پښتنه ده نه وشوه نه نه یو کړل کنه سا ځکه دا دوا سره په دې شروع غلي دي او زنه وی چې نه د جاهلیت په وخت دا طریقه وا کنه چې دیو د خلینه چې لګول دې دې پر لګیدل چې دا په نظیر نشي د سړای کنه سړی دې پر د خلینه لګول کنه سا بیا رسول مبارک وی چې سراستر کې نظیر حق تا دا وشم چې دا منهیونانو شایدا دا هیڅ فائدہ نه ورکوي د بد نظرې نه کنه چې دا د بد نظرې نه فائدہ ورکو په دغه حرام شي سره په دې باد شي سره ته دغه بد نظرې نه چې کیم دا کنه زون بچ کوي دا نه کو بده شي پیدا کنه سم باب رقیت الحیت والاقرب دام دغه منګرو د لړم کنه چې منګرو لړم دی وشي چې دینه دام کړل دا بالکل ثابت وبه قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن اسود عن ابي قال اسود سے ویلی وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال ذهل انا وثابت على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عبد العزيز سے ویلی دی چې زاو او ثابت صاحب او مردوا سره ور داخل شي په انس بن مالک صاحب باندې فقال ثابت ثابت وی ته ویل چې یا ابو حمزه دا انس صاحب کون یا وکنا اشتکیت زه بیموریان زه خو بیمور یم ثابت وته وویل فقال انس انس صاحب ته چې علی ارقی کبه رقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دام نه نه کزه پیغه دام د رسول مبارک باندې رسول مبارک چې کیم دام نه پیسره د دام نه کا قال ذو ته ویل سبه چې بلا ویلنا قال انس صاحب چې کیم د په دې دام ته شری شو اللهم رب الناس او خدا پاکا او رب د خلقه دا امداد رسولم بر اقدامو وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض آله رسول برکو چې فناوي وخست چې کیم ده کنه زنا اهل خپل ده کنه منه دمول وکنه شم او يعوذ بعض آله نشته بل شفا مونږ له تو شفا د شفا ور کې داسې شفا لا یغادر سقما چې بیماری لوړه چې کینده کنه پرېنش وقال سفیان حدثت به منصورا مبيان کو طریق حدیث من منصور صاحب تب حدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه نحوه اغامو ته بیان کو کنه خو دې حضرت عائشه طرفنا دا هو له صاحب طرفنا شو هذا حضرت عائشه طرفنا دا غیر ته بیان کو په مثل دغه حدیث وابي قال حدثني احمد بن ابي رجا قال حدثنا نذر عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس لره کې ولا خدا پاک د بیماری و د تکلیفا ربنا سورا بن خلق وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد ربه بن سعيد عن امرت عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض رسول مبارك ويل مريض دا دا دا سودمو بسم الله تربه ارضنا وريقه بعضنا يشفى سقيمنا یعنی کسو دا ګوتاسو کنه دا په ورګه باندې توند کړه یو دا ګوته چې کیم ده که نه په مځکه په خورې باندې کښې شو خورې پرې شاخې شو بیا وې دا چې کیم نه مریض کیم ځای چې خوښېدو ده که نه پې ځای باندې دا ګوته تېروله یو رسول هم برګدا ویله چې څه شو تربت ارزنا دا خبر ده مبتدا مخزوب ته پر هذه هو هذه تربت ارزنا دا دا خوره ده مزکه ده میز دی میز ده مزکه خوره دی دا بلا ګوته پرې چې دا شاخې شو هذه تربت ارزنا دا خوره ده مزکه ده میز دی وریقه بعضنا او دا وزګه د زنا د میز دی کنه میز د زنا وزګه دی کنه زنا رسول مبارک په دغه دی چې کته پر شخه کې ته وزګه شوې کنه صاحب وریقه دو بعضنا او دا معلومه صغار ولې د مجهول سیار ولې د یوشفا سقیمنا یوشفا سقیمنا کنه شفا دا اصل سے ظاهر چې کیم د لفظ دې خبر ده کنه معنی په خاص سره چې کیم ده کنه دا غا دعا دو معنی د امر دو شفا دا ورک کنه یو شپه سقیمنا شفا دا ورک لږ یې د مریض دې میشته کنه شا صاحب کته شفا ورک یې د مریض دې میشته کنه شا توربه تو اردنا دا خوره دې مزکه دې میز دی او چې کیم دا کنه بریقت بازنا دا دې دې وزګه دې چا دې زرا دې میزا او چې کیم دا کنه یو شپه سقیمنا شفا دا ورک لږ یې د مریض دې میشته مجهول سیاسی شي بیا دا خبر په مراد انشاء سره د امر په مراد سره او که معلوم سیاسی یا فعل الله دا ور پر ایش فی سقیمنا شفا دا ور کو خدای پاک هغه مریض دی میشته کنه تربت ارضنا وریقت بعضنا یشف سقیمنا وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن أمرتان عائشة رضي الله تعالى عنها وأنهم قالت کان نبی صلی الله علیه وسلم یقول فی الرقیه ته بدام شوی ول تربت ارضنا دا خور د مزکه دی میر دی وریقه بعضنا و دا وشګه د زرا دی میر دی یشف سقیمنا شفا دا ورکل شی مریض دی مشتا به اذن ربنا به اذن دی رب دی مشتا باب النفس فی الرقیه ته کنا پیکی او وشګه ورتی کول په دام شي کنه او چې نفس دې ته وسی کنه چې پیکا ورکو دالس کی معاملې ونه ما ملي غونه چې کینه کنه وزګه پر خاوي ور سره کنه دې ته ویل دغه لپاره اصل شته بشریات شي وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن حبيب بن سعيد قال سمعت ابا سلمة رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابا قتادة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان رؤيانا اغا رؤيا صالحا مراد دو کنا رؤيانا اغا جه کم دکنه رخب مراد دکنه سا او حلم دیگه نا اغا فسد خیالات تا دی کنا سجی سرائی پریشان کا دی شر ولا کنا آذر مراد دی الرؤیا دا ری خیب چه دا دا خدای طرف نا دا والحلم او دا غا دی شر ولا خیب چه دا کنا چه سرائی پریشان کو کنا دا دا شیطون دی طرف نا دا اصل چه خلق خود بسر دی پر اللہ دا کنا والقدر خیره و شره من اللہ تعالی دی سر دی پر خلق خو اللہ پک ها دا سو یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بس دا دې خه بسر ختم شو کنه شه خروب خو به نه کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زنه که دا بشه دا سره دې می اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم ویلې کنه اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا دا تیر کو سره فإنها لا تزره دا غرو یا چې دا خیب چې دا ضرر نه کو ورده وقال ابو سلمہ وان كنت وان كنت لارى الرؤيا اسكل علي من الجبل کچره وځ چې ومه ویل دل خیب دا څه چې درین وو په مو باندې دی غرنا دا څه زیر و روکړو کنه دا څه چې لکه غار چې در باندې کښې دي امر زیر نه کو دل لکه موته وی خیب زیر روکړلو بیا فما هو نو شان الا من غردا وان سمعت هذا الحديث چې مو چې کیم دا کنه ور ودو کړه دا حدیث یا مې دا عمل کړلو مو کنه چې اوس بلا مې تر ولا درې ولا مې وټګتی کوله کنه فما ابالی ها به مو پروا نه دو کړی دې خیب کنه شاید څه پروا مې وانه کړی دې خیب کنه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثنا سليمان عن يونس بن شعب عن عروه بن زبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشي ورسول مرق سوات وجه فنا ور الله بتراب دي بشتري اقبل سمرستوه سوا دی جی بیمور شو رسول عمر کانا یا امرونی و رسول عمر چه امر اکرم متعان افعل ذالک بیهی چه زو کان دا دام پا دبنده کانا شام نو بیشی قال یونس کنت ارا ابن شهاب یسنو ذالک ازا اتا الى فراشی مو ابن شهاب زوری سواری دلا چه دو اکرل داس چه سوا تی بروغلو بشتره اقبل تا دا صورتینا پا زون منده تیر کلو بیاوی پا زون منده تیر اول دلو سینا وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفره سافروها یو جماعت ته اصحاب د رسول مبارک لول نه په یو سفر باندې سفر وه چې د کړو د سفر لره حتا نزلوا بحي ناسوا قبيله چې ول مسیه باندې ورکواله کنه هغه واقعا ده خلوش کې تفسیری ده حتی نظرو حتی کې دی ول منشور به حیان په یو قبیله باندې من احیاء العرب فاستضافوهم یدی طلب د علمسیب وکړه دینه فابو ان یضیفوهم یا انکار وکړه قبیله د علمسیب د دینه په دې چې فلو د غسید ذالک الحی فسعوا له بكل شيء بیا د قبیله سعی وکړه لا دې سردار د پر په هر شي سره د مینا تو ویزین نه دا وایي کنه ډېر کوشش یې وکړلو خلا ينفعه شيء ان څه فائدہ ور نکړه کنه فقال بعضهم زنا غزنا نه رته ویل کې بل خلک چې لو اتای تم حوالا رات کچره ورشي تو سه دی وریا جماعت الذين اغا جماعت صدا قد نزلوا بكم جو المنشي به تو سه باندې یا راولې دی تو سه څنګه لعله ان يكون عند بعض امشون کدای شي چې شان داله چې وی پر لکې د زنا د څه شای دام یا علاج سوي کنه فاتوهم یو راغل الاغت فقالو اغه د قبيله ولا خلق ته چې یا ایه الراس او جماعت ته صحابه کرامه ان سیدنا لدغه امیر بشر چې چلا شو ده فسعینا له بكل شيء امیر منډه تر له اوله ته په هر شي سره خلا ينفعه شيء نه فنه ورکته هیڅ شي یری کنه فهل ان احد منكم شيء تو څنګه چې رضا شایسته چې تو سې کیم نه کنه د علاج ور سره وش فقال بعضهم زنا خلق ولا حسین خدری صاحب جنام والله انی لراقن بخدای مې ویل وړي زدم کرین آیا کنه بودا دا مرسی هو ولیکن لیکن یو خبر استا والله په خدای مې دلې وړي قد استز قد استزفناکم استلاب دی ول مسیب کړه ته څه فلم ته ضعیفون ته څه ول مسیب مشتنورو کړی فما انا براق لكم نه زدا مبین کا ته دې پر ایدیا مشتل حتا تجعلوا لنا جعلا حتا کې مقرر کی تسمیش ته اجرت فصالحوهم بیا صلح وکړه د قبیله خلک هم اې دې غیر د مکرین یې سره اله صحابه کرام سره علا قطیع من الغنم په یو کندک د میره باندې فن تلقا ور سره لوړو یعنی دام دې پر لوړو ور سره فجعلا یا لګیا شو یدفلو چې وځګي ورتی کوله و یقرا په من تر ولا الحمدلله رب العالمین دا په تر ولا سوچ مې راکنه بیا دا چې په تر ولا کنه شام ته شو حتی رخصه سره حتی کأنما نشت من عقال توی چې کا خلوص کل شو حتی لکأنما گویا که توی چې کا دای خلوص کل شو من عقال دغه دی باک نه کنه لکه دی باک نه ځنه ور خلوص کړه کنه ریخ شي ترنجه کې او کو ویال شي کنه دا ځای ویال شي فانطلق يمشي ما به قلبتنا کنه فانطلق شریش دا يمشي چې ګرځېدو وې تلو وې ما به قلبتنا نو چې کیم دا کنه د سره بیماری بیماری نه و پیره کنه قلبه علت په معنا سره د بیماری ته ویل شي قال ویلی دی دی روی چه فاوفوهم جعلهم ویر کرلو ایده کبیله خلق دی صحابه کرام تا وجرت دی دی اللہ دی آغا وجرت صالحوهم علیه چه صلح کری دی سر پیغ وجرت من فقال بعضهم اقسمو ذراوی چه زیده شی سره فقال الذي رقاوه تاول اغه زنی چې چا دام کړو چې لا تفعلوا یا نه چې ونه وکړي حتی انا تی رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی کې جوړ شي مې رسول برک دې پښتنه غو دنو کې چې دا راوړي کنه دی راو فنذكر له الذي كان چې ذکر کې مې دته هغه کیسه چې د کیما شوې دو کنه چې د دام مې کړل فنظر بیا امیر وکسی چې ما یا امرنا څه چې امر کولای مشته فقدم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكروا له فقال رسول برک دې چې ما یدریک ان انها رقیه څه خبر کړو تو لره چې دا فتحه چې دو دغه دام ده اصب تو ما رسدلی تو حق ته شمه کړی چې دا اجرت په خو سیق قسم سره وی شي وزر بولی ما هم وزر بولی معکم بسهمنا تو سه مقرره کې موتا ده زنه سره چې کیم ده کنه باخرا نو به یا مقرره کې تو سه معهم اذن را ملګری سره چې تو سه را ملګری کیم دي اذن سره چې کیم ده کنه مشتا باخرا مکموتا باخرا مقرره فلما ثقل كنت انفس عليه بهن وامسه بيد نفسه لبركتها فسالت ابن شهاب كيف كان ينفس رسول مرك قال ينفس على يديه ثم يمسح بهما وجهه باب من لم يرق اغه سیک چې دام نکو کنه شا چې نه دم ویزون کنه شا دارا و دي کنه شا چې ته دا پر توکل برابر وي چې کیم نه کنه چې زه مثلا دام نه کزون نه دب دم و زه چې کیم اسباب نه اختیار و زه چې کیم نه کنه علاج نه کته او کار مې د خدای په ګوند کنه دا بالکل له دي کنه شه ویری کنه وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال عبد الله بن عباس سويل چې خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما اروذل مير من رسول برك يورس فقال ويل چې اورزت علي الامم پیش کنه اوریدت علی الامم پیش کړی شوی دی په مو باندې چې کیم نه کنه دا امتینا په خیب شه په خیب شه دا امتینا چې کیم دی کنه دا مو باندې پیش کړ شولم فجعله یمر النبی صلی الله علیه وسلم کنه شریش و نبی داس یو نبی و تر دو ماهر رجلو چه ده سر یو امتی و و نبی و ماهر رجلانه و نبی و ماهر رحتو یو نبی و سر جماعتو پیرا و نبی و لیس ماهر رحتو او یو نبی ودا سو چې سره جماعت نو و نبی علیہ سما هو احد یو نبی ودا سو چې سره هیڅ کان نه کنه سم یو کسانو ور سره زون سره ورونی ورایت سوادن کثیرا او مولد لو چې کیندل یو لوی جماعت صد الافق چې هغه چې کیندا کنه بند کړو بند کړیو لکه نارا د اسمون سمره ډک کړیو سد الافق چې کناره د اسمانه باندې کړی وې کنه شم وقیل ارتا ویل شو چې هاولای امتو کا و ما هاولای سره دغه خلک 70 الف پرینه تر شو کا بل ورس او یاد را کسون يدخلون الجنه بغیر حساب فتفرقا دا بیا دا خبر رسول برکت بیان فتفرقا الناس خلق سره لوړل د رسول برک بیان نه تا وکړو چې دا سیک ولم يبين لهم بیان نه وکړو دیته یا زره کسونه چې دا بهر به حساب نه چې جنت ته داخلي دي دا سیک وی کنه شم فتذاکر اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ دی ورځ نه مذاکره سره کله اصحاب د رسول مبارک فقالو دی وی چې اما نحن هر چې میږي فولدنا فی الشرک امیر ولادت خو په شرک شې شو ولا ولکن آمنا بالله ورسوله لیکن ایمان په خدای په خدای رسول له وړه خدا سپیرا غا خو نه یې ځکه چې ولادت په کفر او په شرک شې شو ولا خو خیر اس خو شی ایمان مشتا خو په میز نه نه را بیا بهترین خلک د میز اولاد دي کنه صاحب ځکه چې هغه ایمانی ناشته او ولادت یې په اسلام کې شو دایګه خو کنه ولكن هؤلاء لیکن داغه خلق هم ابناؤنا داغه دیغه زمن دی میزان ا دې میز زمن چې کیم دی کنه ا داغه خلق تا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين رسول برکو پر می چې نه نه نه دا توس یا توس زمن نه په دې شهر فکر تلای شي کنه صاحب هم الذين دا هغه خلق دا لا يتطيرون چې دای دی به طلعان نسی ولا يسترقون او دای چې کیم د زمینه نه کو کنه شام نو ویری ولا يقطعون او دای چې کیم د غینا نه لګوي کنه دی ير ولا د غینا سدي کنه دا بینا نه لګوي او علی ربهم يتوکلون پر رب دې توکل کوي دی یا دایره دا چې کیم دا کنه دې غیر دام پرشول چې دی نه دارو دی کنه شا چې دام پرز نه کې فقام او کاشد ابن محسن چک شو او کشا ابن محسن سے فقال بتو چا منهم انا یا رسول الله قال نعم فقال فقام اخر یو بل صلات سے چک شو فقال امنهم انا یا رسول الله فقال سبق کابه او کاشا مخش کولا وکړه ته نه چې کیم دا کنه په دغه کیسه باندې چا او کشا صاحب کنه شه هغه چې کیم دا کنه په دغه داوا باندې ته نه مخش کولا وکړه باب تیارته دا باب دا بیان دی بد پلی شي کنه شه دا تیارا څه ده کنه تیارا ا دغه چې کیم نه کنه یو لغه ایمانه ده یو شرعي معنی ده کنه شه په لغت شه تیارا دا عام ده کنه دا ټکه دا مطلق فعل ته ویل شي کنه نیک فعل وی که بد فعل وی کنه شه کنه نیک فعل وی که بد فعل وی کنه شه په اعتبار د لغت سره دي ته ځکه چې جالیت وخت دا طریقه وکنه جالیت وخت چې دی یو مرغه ورځولو کنه چې یو مقصد ته وتلو په سفر باندې وتلو بیا یې کینه ورته نه مرغه ورځولو بیا مرغه کاشي طرف نه کین طرف ته لوړو دا بیا په دې باندې دی بد پلی نه ولا چې را دا سفر دا مو دې پر سپره دا کنه شام او کچره د کین طرف رشي طرف ته لوړو په دې باندې ونه پلی نه ولا کنه شدا نه بد پلی ته نه پلی ته دوی سره ته تیارا ول کنه شا یې مرغه ورځول کنه شا نو بیس ایز مرغه کسې پر ځای کنه ورځوي دې نه پلی و دې بد پلی ته سویل شي تیارا وته ویل شي په اعتبار د لغت سره دا ټکه عام ده کنه شو او په اعتبار د شریعت سره دا بد پلی ته ویل شي تیارا قالوا انا تطيرنا بكم کنا مشته کیم نه کنه بد پلی ونی ولا په توسه سره سپرم وګڼلې کنه چې توس مش پر سپرم شي کنه او هغه چې کیم نه کنه نیک شګون ته چې کیم نه کنه فال ویل شي کنه فال او دغه بعد شګون ته دې ته تیارا ویل شي کنه په شریعت سوچ مې دا کنه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن زهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى عدوى منات الشويد ولا طيارتا وشوم في ثلاثنا سپر ولا دا پدرې شې شې دا فل مرأته په شذا شې و دار او په کېر شې و دابته او په غدا باش دا یو په تقدیر او په فرض باندې ور بنا دا چې سپر ولا نشته بل فرض والمحال کچې سپر ولا واده بیا په دې درې شې شوا ځکه چې دې درې شی نه سره ایزون نشي خلاصوای نه د کیر نه ځون خلاصوای شي همیشه وي در سره نه ښځه نه ځون خلاصوای شي نه سورلۍ نه ځون خلاصوای شي که نه نو بیا دې همیشه وي در سړي سره که چېرې سپېره وله والا بل فرض یا په دې درې شی شوه خو په دې درې شی شی نشته نو بیا دې وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة نشته چې کیم نه کنه بد پولی وخیرها وخیر دې دغه تیارې دا دې د حاضر مې چې کله ورې کېری تیارې نه بیا هغه لغوي ونه مراد هغه مراد نه مراد خیر دې دغه تیارې الفال او هغه فال نه کنه شه نیک فال نیول قالو دې ته چې ومل فالو فال څه دې قال رسول الله برکو فرمایي چې الکلمه الصالحه هغه کشلی کلمه کشلی خبره نیکه کلمه نیکه خبره یسمع احدکم نو بیره په دې وخت دا نو مینه به ورو یا یو شای مثلا چې دنا ورسی په دې وخت دې دات دغه وردو یا واجدو دا نوم دې وردو بیا په دې باندې رسول مبارک ته داشت کې ډېر خواند ورکول دې نه نیک پال وې نیول جو خدای کو هغه ورک شای دې مند کېږي کنه یا مثلا یو سره منګورې یا لړم چې چلاو کنه یا په دې وخت سره سلام ته کوي ورو دو کنه شاه رسول مبارک ته دې ډېر خواند ورکول چې دا غیر یې سکین ده کنه شاه رجمه دا کنه دا نیک فال و رسول مبارک چې کیم نه کنه دا وی نیولو کنه دی وی چې کیم نه کنه رسول مبارک ته ډیر خوان ور کوو دا مستحبه طریقه دو کنه شم باب الفال وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال هما جاریت په وخت زنه خلک دا خیال و چې د مړي د اډیت کې نه یو ژوندې سوره پیدا کېږي د مقتول د اډیت کې نه کنه یو ژوندې سوره چې کیم نه کنه پیدا کېږي بیا ژوندې سوره دا سیره کو چې موته د قتل وینر و شي موته د قتل وینر و شي کنه چې کله قتل سیک مړ کو کنه بعد بیا ورک شي امر غنه زنه چې روح نه دا زنه وار جوړې دي کنه شه دې ته هما ویل دا جاریت ته خیالات دي دا بتل لا هامه او دارنگی همه دائیغا کنگ نوی کنا کنگا اولو کنا آغا کنگ کم نکنا د جاریت په ساده طریقه چې په چا په کېر باندې کښینی هغه کېر ورانه دي کنه شخر پیل یو بده کېر شه مړه شي کنه شا دا جاریت ته وخت کې نه کنه دا کی دا رسول برګه جلا حامت نشته دا غلطی کې نه کنه هما دا نشته چې کې نه کنه بشری شه دا د جاریت خیالات دی او تصورات دی کنه وابي قال حدثنا محمد بن الحكم قال اخبرنا نظر قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا ابو حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدو ولا طيره ولا حمد ولا سفر باب الكهانه دا باب د بیان د کهانت کهانت کهانت دا چې کیم نه کنه کاهن کاهن هغه سری د ویل سی کنه چې دای چې کیم نه کنه اخبار ورکوي په زمانه حال شه د امور استقبالیانه کنه شه اخبار ورکوي په زمان حال شه د الفلین کې امور نه کنه د امور استقبالیانه او دا اخبار چې ورکوي دا دا کله کله چې کیم نه کنه دا سوي شه چې پریون وته شغېږي کنه شه پریون او شیطانون دا وته شغېږي خیغه کیسه یقینا رښتینی خو نه دی کنه شه چې یقینا رښتینی دی کنه شه او دا رنګ کله کله داسې مثلا چې دا شیطانون سدي کنه پوسس مون طرف د چک شی باندې خبره د ملائکه نه وروتښتوي کنه شه بیا درویغ ور سره ګاټ کو کنه شه دی غره چې کیم ده کنه دای ځه دی کنه شه او کله کله داسې مثلا چې خپل تجربه نه چې کیم ده کنه ځه دی خپل تجربه نه چې کیم ده کنه د عمر استقبالیا متعلق چې کیم ده غیش یا په دې باندې وته ځیک نه کې ځکه چې دا خو یقینا رښتینی نه دی په دې باندې څنګه ته ځیک کې کنه شه په دې باندې یقینا ته ځیک په چې کې بیا د خدا مطلب شه چې دای مغیبات ته ور سیدا کنه شه او مغیبات ته ور سیدا کړه په دې څه قرآن شریف شابه دی باندې انکار ده په حدیث شابه دی باندې انکار ده خدا خو به دا مطلب شو چې قرآن او حدیث نه معنی کنه شا چې به دی باندې ته تصدیق کې کنه شا دا خو کفر ده بما انزل الله باندې کنه شا اچھا جی دا دا داس وغیرہ شا چې لکه مثلا د خدای طرف نه وی چې یو حکومت دودا کنه شا خدای طرف نه یو حکومت بیا وی چې کیم ده کنه اول چې کوم نه کنه هغه ملائکه حملت العرش ملائکه وسوي کنه شاو په خبره شو بیا هغه ته مثلا چې کوم ور نږدې وي هغه په خبره شو بیا هغه ته چې کوم ور نږدې وي هغه چې کوم نه کنه په خبره شو بیا دنه ورسته د او مسمون ولا بیا د شپږم ولا پنځم ولا سلورم ولا دریم ولا دویم ولا بیا دا ور اسمون ولا یو دا سره راغې په خدای په حکم باندې چې خدای سو ویل کنه ماذا قال ربکم کنه په دې سره راغې ځکه دی بیا شیطانون وه چې کیم ده که نه ورته غلی وي که نه څه اوس چې کېدل که نه بخښه خو شیطانونه ورته غلي یو یوه نیمه خبره ورویله که نه څه هغه په سر پروله که نه څه وویل بیا هغه سره د شیطانونو سلوې درویغه ور سره ملاو کړي یو بیا حقه خبره وه حقه خبره څه وه هغه حقه وه پر رښتیا وه ملایکه نه ور پټه کړې وه که نه څه او چې کیم ده که نه ایس خو داسې دي چې مثلا شیطانان پوست طرف ته بند شوي دي کنه شه رسول مبارک د نیت تشریف وروړو کنه دغه سره شیطانون پوس طرف ته بند شوی دي ایسا لې کوشش خو کو کنه شه کوشش خو کو کوشش چې کیم نه کنه کو مثلا یو په یو درې بل په بل درې بل په بل درې بل په بل درې چې پوز دا وریځه ته سره ورسی اځي لاس په وریځه شغلې د کښین لکه دا نه بټې ری په د بیت شغلې شي کنه دا دې چې کیم نه کنه په وریځه شغلې د کښین په د وریځه شو ملائکه یا د خدای د حکم بشتره سره کو ملائکه بیا دې چې کیم دا کنه اور وی دیوانی ما پترا په پته حتا کې ساجه کیم دا کنه سر وخلی بیا ملائکه چې خبرې شي په مخ چې کیم دا کنه په سره بمبری په مونږ کو هغه دې هغه دې ستېری چې کیم دا کنه ټوکړه هغه سر موتا کو چې کیم دا کنه سپه باندې ولې شهاب سقيب کنه سم په باندې اثر ارکټه سی ټول کنه سه ګډون شي شکلون د شي سکسیال شي سک به دماغ شي سکس پوشی سکس پوشی خوایوانی ما خبره اپا تیست پا ترابا چه کنو سرور الا من خطف الخطفتا فاتباه شهاب ساکر کنا بیا دې که هنونه ته چې کیم نه کنه هغه خبره کو ایوا بشه رښتیا وی کنه وصل دا دروغ ور سره ملاو کنه نو دې اچھا جی وابي قال حدثنا سيد بن عفير قال حدثنا ليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن شعب بن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امراتين من هزيل دي هزيل قبيله دوه شذ وي بدا بنه وي سره کنه شه سره رټش وي کنه شه چې سره رټش وي چې کیم نه کنه شه ایوا ور ولګه دلا بلا په کونی وشتله د ګډه ته حامله وا یا په ګډه شه چې کیم نه کنه یا دې سره ولی چک شو چې څنګه په میر باندې زمان نو والے داس قسم بچی چې نه اوس کړه دا نه خورو کړه دا نه شوک کړه دا نه سکړی دی اې دې وینه چې کی مری کړه دا هو حضر دی بتل دی کړه صاحب بیا په دې چې رسول مبارک دا چې سجا او اثر برو بارک دا کافیاله کا کهنون چې څنګه کافیه سره برو باروي ور کوي ودا کنه فقال ولي المرأه التي غرمت بیا اول چې کوم ولی دی هغه څه دی چې په باندې دا غورا مقرره کړی شوی و کنه دا زمان او د تون په باندې مقرر کړی شو کنه هغه چې کوم نه کنه ولی وویل چې کیفا اغرم یا رسول الله سرنګ چې کوم نه کنه غورا ورکا او زمان ورکا یا رسول الله من دیغه چلا شر با چنه شل کړی دی ولا کلاونه خروق کړل ولا نه تکاونه زغه دره ولا سهلا ونه چې کوم نه اوس چکړه ده جرین امیر نه مړه پریوتو کنه خو نه خروک کړه دا نه چوک کړه دا نه زګه دو کړی دو نه چې کیم نه کنه اوس چې کړه دا فمثل ذالک یصلو مثل لداس قسم چې وی دا خو حذر وی باطل وی کنه شام فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برك وتوفر شيء انما هذا من اخوان الكهان دا سره ادا دغه ملګری او د ورینه دغه کوهان نه لکه کهن څه وی کنه رضی الله تعالی عنہ وانه من النبي صلی الله علیه وسلم ان سمن القلب دغه سمن د سپینا جس پای خرڅ کې په باندې پیسې وکي و مہر البغی او دغه اجرت او د مہر د زنا کور شدنه چې زنا کو بده باندې د اجرت حاصلوي کنه جنا رسول مبارک نه کړ و حلوان الکاهن او دغه اجرت دغه کاهن نه چې کاهنت ته تاو کو بده باندې اجرت ورکړي ته حلوان ویل شي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ما بن زوريان يحيى بن عروه بن زبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وانهم قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسونا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم پشتنا وکړه د رسول مبارک نه ناسون سخال کې دغه کوهانه په بارے شي پشتنا زنه وکړه لکنا فقال رسول مبارک د ومن چې ليس بشيء نه نه دا قول دی اس شای عمل په شریعت سے اس اعتبار دی لاره نشته کنه فقال دیو ته چې یا رسول الله انهم يحدثون احيانا بشيء دي کلا کلا خبره وکمشتا کلا کلا بشيء پس شي سره فيكون حقا عصي وزي او به حقا شي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت او فرمایي چې دا خو یوانی ما خبره شیطانونو شیطانونو به تروري یوانی ما خبره خو له ملائکه نه ورېدلې یاد خدای تعالی پنه وي خو نه را دروي ور سره ګټ کړی وی کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تلک الکلمه من الحق دا کلمه وی د خدای طرفنا یا دا کلمه وی رښتینی یختف الجنیو چیر وتشتوی دغه خبره لرا جنی فیقرها فی اذن ولیه بیا تعالی کو غوچوی د خبره لرا دغه غزه دغه ملګری خپل شکرا خپل ملګری او د خپل دوست په غیشه ور وچوی فیخلطون ما همیات کذبتن بیا ګاډ کوی دغه سره سل دروغ نه را کنه قال علی علی ابن مدینی سے ویلی دی چه قال عبد الرزاق مرسلنا کیما کلمه مرسله ذکر کړ الکلمتو من الحق تلک الکلمتو من الحق دا مرسله ذکر کړی دا مرسله دا معنا چې دا دا غلی شي چې کیم نه کنه دا عائشه نه ذکر کړی کنه دا هر د عائشه په شپری شي دو ثم بلغني بیا رسول مت دا خبره چې انه اسنده بعد ورسې به دا خبره ذکر کړی دا عائشه ذکر کړی دا